والنشر سوى بين عارض وما او په النشر کې النشر فی القراءات العشر کتاب یادای ها دې کې دا خبره کوي د شعر کې چې دا عین مریم او عین شورا چې دي کنه پدې کې قصر او توسط او طول درې واړه جایز دي د حق ست پارم درې وجې دي پوښې که پوه نه شو او فرق نشته ده په مند دې کې چې دا سکون لازمي یا عارضي او دا سکون د وقف د وجه نه یا د ادغام د وجه نه په نزد ابو عمرو بصری په طریق النشر کې من طریق النشر دا ټول یو شان دي په نزد ابن الجزري سره اے که خوف او صیف ده دا کم مد ده هذه عارض لین او که قول ربنا کیف فعل ده دا څه شی وو؟ دا هغه وو چې حرف لين نه پس سبب ادغام او شد راغلی وو او دریم عین مریم او عین شورا ها او اللذین کې چې کوم عین دا کوم مدو مثلا ابو عمرو بصری یادې ها داغه چې کوم مدو قول ربنا مثلا وبينما قد لزم او په من د هغه کې چې د هغه سکون لازمی مد عارض او هغه چې د ابن العلا د پاره ده او هغه چې د ابن کثیر د پاره ده په دې ټولو کې د ابن الجزري د پرکه په کې دوه وجه جایز وي ابن الجزري په کې قصر هم کوي یعنی په طیبه النشر کې په کې زمون په نيزه خپل مد ترشانور پرېدا کاف حیا عین صاد کې قصر هم شته په یو وجه د جزري کې اگر چې ستا چې کوم دوه طریقه دي موږ کوم چلاو اے دلته اوس دا خبره کوي کله چې د سکون لازم نه حرف مد جدا شي د سکون اصلي نه جدا شو ما ته وګوره دلته حرف مد ده او دې ځای کې سکون اصلي ده دا یو کلمه کې حرف مد رالو په اخر کې د بلې په ابتدا کې سکون اصلي رالو جدا شول که جدا نشول دوه کلمې شو اوس پر خبر یو یو کلمه کې نو دی اوس دلته دا وایي که جدا شول نو بیا به څه چل کو حرف لین یادای ښه حرف مد نه یادای حرف لین دی واولین ته به ضمه ورکو او یا الین ته به کسره ورکو چې التقاء د ساکنینو ختمه کو هدا تاسو ویلو ماته وایي وای کله چې اجتماع د ساکنینو راشي کلمې جدا جدا دي اول پکې ماده د حذف وکا او که اول واولین او یایلین ده دا به حذف کین او واولین ته ضمه ورکا اشتروا الضلالته او یایلین ته کسره ورکا یا صاحب السجن پوجا کنه دلته دا خبره کوي بل خبره نشته دلته وقبل لازم اتا منفصله ا که چرته د سکون لازم نه پس اتا رالو حرف لین سکون لازم پیژنې سکون اصلي ها د وقف د وجه نه سکون نه بس وقبل لازم نو که چرته د سکون لازم نه پس اتا مخکې دا منظر قبل لازمین معنا وقبل لازمین معنا څه ده چې د سکون لازم نه مخکې قبل مخکې ته وي اتا رال حرف لین منفصلا جدا د دینا فالواو ضم نو دی واو ته په ضمه ورکې کواویلینی وکسر لیا موصلا او یا ته په کسره ورکې په حال کون ستا کې چې ته وصل کې ها که وصل دې نه کول وقف دې کول بیا خو څه نشته اشتراو دلته څه شته نشته مثال ته وښه شی اشتراو الضلالتا اجتماع د ساکنه نورال اول حرف لین د اشتراو کې واولین ده کنه ده واولین نه ده واو ساکن نو کې فتحه ده واولین الضلالتا کې ساکن راغله ضاد هر کلمه مشدد ساکن نه کنه اجتماع د ساکنین اور اعلی نو اوس بس کو چې اول لین دی دی واو ته بدون نور کو نو اشتراو الضلالتا اوس بس کو وایو اشترا والضلالتا او یا ونو کسره باور کو یا صاحبای السجن اجتماع د ساکنین اور اعلی فمن د یا او د سین کی اول ته بس ور کو یا لین ته کسره یا صاحبای هغه اجتماع ساکنین به هغه مخامخه کله به ضمور کې کله کسره کله فتحه صرف دا نه چې ساکن ظاهر کوي کې بل کسر هغه کې جناز ته قاعده جوړ کړي موږ هغه ځایونه خولې چې کوم ځای کې اجتماع ساکنین راشي هغه نه بزان څنګه بچ کې ګورا کله به کسره ورکه کله ضمه د ضمي مثال وګوره فتمنوا الموت درش په تمه صفحه فتمنوا الموت پوه شوي که نه مخکې بره د کسري مثال نه دی لاندې د ضمې چې هغه په لیکلو کې څه شی د ساکن دی د نون ساکن د پاره دغه څلور احکامات ولې تنوین ا د تنوین د پاره څلور احکامات دي هم په دې د څلور ادغام او اظهار او قلب اخفاء د زری کې بیا یو شعر کې راځم کړی دی نقل د حرکت نه بعد الادغام وشو همزه وصلی ته ضرورت پاتې نشو نو بعضې حذف کوي او بعضې نه حذف کوي دا به تاسو ته راشي په بئس الاسم الفسوق بعد الايمان کې بئس الاسم الفسوق دینه چې ابتدا کې څنګه بکې دواړه طریقې صحیح دي الاسم الفسوق بعد الايمان الاسم الفسوق بعد الايمان او الاسم الفسوق بعد الايمان دواړه ویل شي دا به قاعده کې لیکلي اجتماع د ساکنانو کې بدر تراش پس کې په اجتماع د ساکنانو کې نه په حمزه کې بچرته لیکلي د حمزه په بحث کې اے حمزه په بحث کې 58 څخه نو قاعده کې بئس الاسم الفسوق وګورئ حمزه الوصل والقطع درس السادس والعشرون هغه کې په الاسماء کې اخر کې وګورئ بئس الاسم الفسوق دې کلمه دې دی دا کلمه دا څه ویل شي بئس الاسم الفسوق خو شکل بیا دینه شروع کې نو دوه وجې دي ها الاسم الفسوق بعد الايمان او لاسم الفسوق بعد چې شروع ته کې ادا چې کوم قاری پويږي نو طالب له وای شابه په سبانه وقف کا او د الاسم نو شروع څنګه به وي ادا زيات ساتي قران نو کې ها حاجی نو دلته اوس مونږه لازم ویل شو الادغام ادا سم ویل شو لدغام د وزن د وجې به اوس موږ داسې وایو لدغام فی احرف یرملون ادغام په کوم حروفو کې دی په شپږو کې یرملون کې ادغام کوم حروفو کې دی یرملون کې یا را میم لام واو نون دې کې ادغام کې کې د نون ساکن او د تنوین کې کې نه کېږي لا مثل بنیان ولا ینونا او په بنیان او ینونا کې ادغام نه کېږي ولې نه کېږي بنيان کې ادغام ځکه نه کیږي د ادغام د پاره شرط ته هغه دا د چې دا نون ساکن په یو کلمه کې او دا يرملون حروف په په بل کلمه کې تنوین به اسم تنوین اخر کې تنوین یو کلمه کې دا حروف په بل کلمه کې اوس که چرته نون ساکن او دا حروف په یو کلمه کې رانه ادغام نه کیږي ادغام نه کیږي نو څه کیږي اظهار مطلق کیږي او په دغه کې درل تیر شول په غنه کې چې د غنه څلورمه مرتبه څه شي ده الساکن المظهر او باغی کې اظهار مطلق کې چې کوم غنه ده هغه څلورمه مرتبه د غنه ده یو کلمه کې قران کریم کې سلور کلمات راغلي بنیان سنوان دنیا قنوان په دې سلور کې فک ادغام کېږي څه کېږي فک ادغام معنی ادغام نه کېږي نو پکې اظهار مطلق ده او وجه مو پیژند چې ادغام ولې نه کېږي ځکه ما وی کلمه یوه ده او شرط دا ده چې کلمې به جدا جدا وي د نون ساکن او د یرملون پوهېږئ که نه پوهېږئ دا قران د ینون مثال قران کې نشته لکه جزري زبم داسې کړی هغه وای ک دنیا عنونو وای ورپسې څه دي یا را وای ګوي ولا نه ورځي کم کم تاسو وای او ته دی ها یا نون میم واو یا نمو پدې کې ادغام مال غنه دی ګور ورته یا تا من یؤمن غنشت کنيشتا نون تا ګورا من نشاء غنشت کنيشتا حاجی دا موږ چې وایو طیبه النشر طیبه النشر کې دا دي کنه د امام ابن جزري کتاب د 1000 اشعار دی پکې صحیح ده او ټول طرق د قراءات راجم کړي غنا خو به زنيشته مکمل ها زورګونو طرق دی پکې ها او دا مې درته ویلي چې د ادغام علامه به سي هغه درته په تنوین کې مخکې تیرو واظهرا عند حروف ادغام خو درته ذکر کو اوس دیم نمبر د تاسو ذکر کای اظهار وای اظهارک عند حروف الحلق د حروف حلق سره لکه حروف حلق سودی شپږ حمزه ها عین ها د دې شعر کې جمع کړي وای په دې کې اظهار وکړي اظهار درې مرتبه دي اعلی اوسط ادنا تاسو نه روان دي په قاعده کې وتلک دا صرف تاسو لپاره تمهید شو د کتاب کې قاعده کې به تفصیل شي وتلک سته تراها اولا د تفصیل ځکه نه کوم چې قاعده کې تفصیل کوم او دا شپږ حروف دي تراها اولا چې ته به ویني په اول د دې کلماتو کې دا اوس چې ذکر کوم د هرې کلمې اولنې حرف بسې دا اظهار دی اے اظهار څه ته وای په لغت کې البیان یو شی سرګندول لکه تا ته څوک ویل کا نا مخ دې لک سرګند کزان دې پټکړه په صادر کې دا تا مخ اظهار دی کو ظهور دی کو او په اصطلاح د قاریانو کې څه ته وایي اخراج حرف المظهر رایستل دي د هغه حرف چې په هغې کې اظهار شوی من مخرجه د خپل مخرج نه من غیر زیادت فی غنته دا به نه وي چې من غیر غنته څه به وي من غیر زیادت فی زیادت به په غنه کې نه کې غنه خو پکې شته مړه اے اظهار کې غره بنون ساکن کې غنه یي خو آنی زمانی دا تو نوی سویمه مرتبه کې غون نه سلورمه کې سویمه کې الساکن المظهر دي ته اظهار حلقي وي دي ته سوي اظهار حلقي وي ورته ویل کیږي ينأون رسول امين ينهون من عمل حكيم عليم قاعده كده ترى روان دي ان شاء الله صحیح شو دا ادغام چې کیږي د ادغام سبب د تقارب حروف یو بل سره نږدې دي نو ادغام وشو او دا اظهار چې کیږي د اظهار سبب دی تباعد او لريواله حروف چې د یو بل نظر شي اظهار کیږي چې یو بل سره نږدې شي ادغام کیږي او کمنځ منځ کې نو بیا څه کیږي اخفاء تفسیر به درته کوم ان شاء الله وایي کنه پويږي په دې نون ساکنه او تنوین کې وقلبهما اقلاب وکړه په دې نون ساکنه او په تنوین کې کله من قبل بائن اقلاب څه ته وایي بدلولو ته معنا بدل کدا نون ساکن او دا تنوین من قبل بائن مخکې د با نمیمه په میم سره اے د نون ساکن او د تنوین نه پس چې باراشي نو دا به موږ په څه بدلو په میم دې ته څه وایي اقلاب ور قلب هم ورته وایي اقلاب هم ورته پوه شوې که نه واخف بالغنه تلک المیما او دا میم به پټ کې په غنې سره ها یم بیت لکم وای پټ څه مطلب اخفاء به وکي ها واقف بالغنه اخفاء کما الغنه د دې میم دل اخفاء المیم عند الباوی اخفاء به وکي سره د لحاظ ساتلو د غنینا اخفوهما بغنة کما ورد او باقی چې کوم حروف هجائیه حروف یرملون ذکر کل درتا حروف حلقی ذکر کل درتا بای ذکر کا او باقی چې کوم حروف د علاوه د الف نه پنځلس حروف دي په دې کې اخفا کیږي د اخفا سو حروف دي چې د نون ساکن تنوین نه پس دا پنځلس حروف راځي ته به اخفا کیږي دا ډېرې اوږدې خبرې دي د ادغام او د اخفاء او د اظهار دا خو د راغونډې کې په قاعده کې خو زموږ چې د دې نون ساکن او د تنوین احکاما ختم شي په تجوید ختم دی بیا ډېره اوږده کیسه ده خو هلته به بیا تفصیلا وایو وی وعند باقی حروف الهجاء قد او په باقی حروف هجاء کې قد اخفوهما قاریانو د دینون ساکن او د تنوین څخه کړي اخفاء یې کړې ده بې غنتې سره د لحاظ ساتلو د غنې نه کما ورد لکه څنګه چې دا راغلي دي د قاریانو نه ا د دې حروف خو در یاد دي د اخفا کنه صرف دا ثنا د په جمزوري کې وتا زول راځي ها په تحفه کې تحفه الاطفال نه ده تحفه الاطفال کې بدر ترازي صرف لا ثنا کم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالما هر کلمه اولنې حرف سره د حروف اخفاء نه ده پوښي کې پوهنه چې نصوص زونه شول ورګه لا دوه منټه شته مړه واظهر الغنه بالتبيين او سرګند کا غنه بالتبيين ظاهر کا غنه خپ ظاهرولو سره دلته کې درته اوس دا ذکر کوي چې دا نون او میم کله مشددي بیا به ورسره سکه واجب دي چې غنه به سرګندې او دا ټول کې اعلی غنه ده سمه مرتبه ده اوله مرتبه ده من کل میم شددت او نونی د هر میم نه چې مشدد او د هر نون نه چې مشدد هر نون او میم چې مشدد شي غنه وي خسر ګنده کا علامه جزري ته هم سوي واظهر الغنه من نون ومن نون اذا ما شدد کله چې مش وګورئ بیا جزري کې پوښښ کنه اې خو بچ کینو نو میم چته مشدد ګوره و غنه پکې کوس مم سره تنګې پوه شئ که پوه نه شئ هلکه شعرونه ګوړه وه که نه وه بیخي اسانو نو ځکه پې زه تېر شم څومره ښکلې طریقې سره د نون ساکن او تنوین څلور احکامات یې ذکر کړ چې بیا یې په تدریب الفق کې وې نو یقینا چې تدریب د فق به دې پکې وشي وصلی الله تعالی علی خیر